چې کله به جهاد شو غنیمت به حاصل شو خیبر کې هم داسې واقع شوی و پیغمبر علی السلام غنیمت په پنځه ځای کړ دا سلوري سی به راواغشت مجاهد ته به ورکو دا یو یې سچ هغه ته پنځمه وای دا به راواغشت یو حصہ به د ځان د پاره کړه یو حصہ به د خپل زویل قرباو د پاره کړه د خپلوانو د پاره یو د مسکینانو د پاره د ابن سبیل د پاره د مسافرو د پاره دا د کم زویل قرباو حصہ چې وا چې دا پیغمبر علی السلام به خپل اقارب او تور کوله نو دا به یو بنی هاشم ول ورکوله او بل به بنی مطلب لور کوله د پیغمبر علی السلام دو د تر زامنو بنی عبد شمس او بنی نوفل هغوی له نه ورکوله نو یو دو صحابه رالل حضرت عثمان او حضرت جبیر د رسول الله نه تپوس کوي چې حضرت دا د ذوی القربه او حصه چې ته بنو هاشم ولورکې خدا بالکل منو من چې دا ډېر لوی خاندان دی ځکه چې ته په دې خاندان کې خدا تاسو چې بنی المطلب لور کوي او مونږ له نه راکوي نو مونږ خو تاسو ته په رشتہ کې یو شی یو کنه نو دا دوی له ولې ورکه مونږ له نه راکې دا غي وجه تاسو ویلو حضرت عبد مناف د رسول الله د تر د رسول الله د نیکه نیکه دی رسول الله عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف د عبد مناف سلور زامنو یوی هاشم یوی مطلب یو عبد الشمس او بل نوفل وګوره سلورو بنو هاشم کې د رسول الله سلام خاندانو مطلب چې دی بنی مطلبو عبد الشمس بنی عبد الشمس دا خو ټول سره رونو نو پیغمبر علی السلام ته د مطلب زامن د عبد الشمس زامن د نوفل زامن دواړه یو شیو دوی وی اغیله ورکه مونږ نه راکه ولی دا وجوي ان جبیر ابن مطعم چې حضرت جبیر ابن مطعم اخبره هغه خبر ورکړی دی حضرت سعید ته قال دی وی چې مشیت انا لاړم زه و عثمان ابن عفان او حضرت عثمان ریاض جبیر ابن مطعم دا د نوفل قبیله و او حضرت عثمان دا د عبد الشمس کورنۍ نه وخه نو زم لاړم حضرت عثمان هم لاړ الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقلنا من وتوي چې حضرت اعطیتا بنی المطلب ته ورکه حصہ د ذوی القربا بنی المطلب ته من خمس خیبر دغه خمس د خیبر نه ادي ورک وترکتنا او تا من پری خودو عبد الشمس د پری خود بنی مطلب د پری خودل ونحن بمنزله واحده او منګ یو په مرتبه یو کې من کستانه حضرت چې بنی المطلب د څنګه تر زامن دي نو خو دغه سه د مونږ هم تر زامن یو کنه ټول په نیکه کې سره یو یو نو پیغمبر علی السلام وته وی زه چې زویل قربا او ته دا کوم حصہ ورکوم نو دا تش د رشتې د وجه نه نه ورکوم بلکې دا د ملاتړ د وجه نه ورکوم چې دی په هر وخت کې زما سره دغه ملاتړو د اسلام نه مخکې هم ما سره ملاتړو د اسلام نه پس هم ما سره ملاتړ دی فقال رسول الله وی انما بنو هاشم و بنو المطلب بنو هاشم او بنی مطلب دا سره د یو بل ملاتړ دی شیء واحد دا سره یو شی دی ګوره دغه چې قریشو چې د بنی هاشم سره تعلق کټ کو او خواران ته غرت او قتل ده شیب ابي طالب ته نو یو کورنۍ وسرونه خطه بغیر د بنی مطلب نه قال جبیر حضرت جبیر ابن مطعم وی ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم او په تقسیم کې ورنکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لبنی عبد الشمس بني عبد شمس ته دا د عثمان صاحب کورنۍ ده و بني نوفل او بني نوفل ته دا د جبیر صاحب کورنۍ ده شیئا څه شي خو ګورې دلته یو غنیمت دی غنیمت یې ورته ورکړی و خو هغه خمس نه دی هغه د خمس نه پنځمه ورته نه ورکړی حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال ابو موسی اشعری وی دا د یمن د علاقه و بلغنا مخرج النبي صلی الله علیه وسلم را ورسید مونږ ته راوتل د پیغمبر علی السلام راورسېد مونږ ته راوتل د پیغمبر علی السلام د راوتلو دوه مطلب دي یا دا مطلب دی چې مونږ ته دا خبره راورسېده چې په مکه کې د یو سړی پیدا شوی دی او هغه داوه د نبوت کوي یا مراد د وتلو نسل هجرت چې رسول الله د مکې نه دغه وکه هجرت ونحنو بالیمن او منګه په یمن کیو د سه معلومیږي مراد دلته د وتلو نه غ وتل د مکې نه دی ښه هجرت مونږ ته خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه کړی دی هجرت وکړه د مکې نه ووت ونحنو بالیمن او دغه وی ابو موسی من په یمن کیو فخرجنا مهاجرین نو مونږه اوته د خپل وطن نه د یمن نه مهاجرین چې هجرت کوونکیو الیه رسول الله ته مونږه وی راځي رسول الله هجرت وکړي چې مونږه ورته هجرت وکړو خا فخرجنا مهاجرین الیه نو اوتو منګه چې هجرت کوون کې رسول الله تا سوق وتل انا ز و اخوان لی او دورونه زما انا ز و اخوان دورونه لی چې زماو دوه روڼه مې وو نو مونږ درې روران شو یو زوم دوه مې روڼه خو په دې درې واړو کې زه کشروم وانا اصغرهم او زه وړو کې هم د دوی نه احدهما په هغه دوه روڼو کې مې یو شو ابو برده هغه ابو برده و یو رور مې د هغه نامه وه ابو برده اوس د ابو برده رورم دی او ابو برده چې دی نو دا د ابو موسی اشعری د زوی نامه هم ده والآخر او هغه بل رور مې چې د هغه څه نامه وه ابو رهم هغه ابو رهم ټول ابو ابو دي دی م ابو موسی دی رور م ابو برده دی او بل رور م ابو رهم دی الکه تاسو چې وته د یمن نه او رسول الله تم هجرت کو نو سونه وي وای صدا پاسه 50 کسانو قال اما قال یا خو ابو موسی دسی وای چې بزعن و خمسو خمسینه دسی دی و اما قال یا دسی وی چې فی ثلاثه و خمسین او اسنین و خمسین رجلا دلته دراوی شک دی چې د داسې وی چې دو پنځوس کسانو او کدسی وی چې دری پنځوس کسانو او کدسی وی چې صد پاسه پنځوس کسانو خدا دغه وه رجلا سړي من قومي زما د قوم نه د اشعرینو نه فرکبنا سفینتا موږ سوار شو په کشته کې څه د پاسه پنځوس کسانو په کشته کې سوار شو چې یاره مدینې ته ځو فالقتنا سفینتنا نو وغورځو موږ له کشته زمونږه الى النجاشی نجاشی بادشاه ته بالحبشه په حبشه کې منګه سواری شو په دې نیت چې مدینه ته ځو په خوا خو به دا کشته په هواګانو تلې هغه وا خلاف شو یا د سراتلو او یا کشته د سه په خکته په مخه شو په مخه شو مخه شو لاړه حبشو ته رسولو چې حبشو ته لاړو چې ګورو هلته حضرت جعفر صاحب فوافقنا جعفر ابن ابي طالب نو مونږه مخامخ شو د حضرت جعفر ابن ابي طالب سره حضرت جعفر او د نورو ملګرو هم هجرت کړي او حبشو ته هلته وسره مونږه مخامخ شو فاقمنا معه نو مونږ اوسېدو د جعفر صاحب سره حتی تر دې پورې قدمنا جمیعا چې مونږ رالو ټولو په اوم کال د هجرت باندې د حضرت جعفر صاحب سره مونږ ټول مهاجر راللو چې رالو مدینه ته اوس داسې وخت دی چې رسول الله په خیبر کې دی جنگ شوه دی جنگ به شوه دی خو غنیمتونه لا راغون شوه اغنو فوافقنا النبي صلی الله علیه وسلم من مخامخ شو سره د پیغمبر علیه السلام حين افتتح خيبر هغه وخت کې چې رسول الله فتح ک خيبر جنگ او درېدل او بس شوی او جنگ خو ما وی غنیمت لا غونډرونو خ دا نور صحابه نه دي دی و په موږ باندې فخر کو چې زکه نه مړه تاسو زمونږ نه رستو هجرت کړی دی وکانا اناس او او یو ډله من الناس د خلکو په دې خلکو کې یو ډله و رستو به د تراشی په دې ډله کې یو عمر صاحب موخه چې هغه به په موږ باندې فخر کوو چې موږ د نه هجرت مخکې کړی دی او د کشته والا تاسو هجرت رستو کړی دی وکانا اناس و یو ډله من الناس د خلکو یقولون لنا هغوی به وی مونږ ته یقولون لنا هغوی به وی مونږ ته چاته به وی لنا مونږ ته څه مطلب یعنی له اهل سفینه یعنی هغه خلکو ته به وی چې هغه کم ملګری د کشته وو هغه دغه نه په کشته کې رانرل د حبشونه مدینه ته د صحابه او با د کشته والا ته وی چې سبقناکم بالهجره منګه وړاندې شوی یو تاسو نه په هجرت تاسو هجرت رستو کو منګه هجرت مخکې وکړو دا ټکی اوس را روان دی دا به عمر صاحب ډیر وی عمر صاحب دا فخر کو چې منګه اول هجرت کړی دی او اې د حبشو نه راتلونکو تاسو هجرت رستو کو خیر پدې کې ودخلت اسماء بنت امیس ورننوت حضرت اسماء بنت امیس اسماء بنت امیس ریاضه دا د حضرت جعفر صاحب خزه ده څنګه چې جعفر صاحب هجرت حبشو ته کړو نو دقه سه اسماء بنت ابي عميس هم هجرت کړو بیا په غزوه موته کې حضرت جعفر صاحب شهید شو چې شهید شنو بیا د اسماء بنت عميس نکاح د ابوبکر صدیق صاحب سره شو چې نکاح وشو په حجۃ الوداع کې بیا د دې زوی شو د ابوبکر نه هغه محمد ابن ابي بکر نه دی هغه د دې نه شو بیا چې ابوبکر صاحب وفات شو نو بیا د دې نکاح د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ سره وشو دا غینه بیا بچی شوی دی دا وی ودخلت ما وی اسماء بنت عمیس دا د حضرت جعفر صاحب خزه ده د هم حبشو ته هجرت کړو او بیا په کشته کې د ماجرو سره راغلی و وهي ممن او دا اسما بی بی دام دا غچانه و قدم معنا ابو موسی وی چې دا رااله زمونږ سره دا راغلی و زمونږ سره د حبشونه دا اسما ورننه وتله پچا علی حفصه زوج النبی صلی الله علیه وسلم په حضرت حفصه چې د پیغمبر علی السلام بیبي بی وا د عمر صاحب لور وا زائرتن په داسې حال کې چې هغه ملاقات کو حضرت اسماء وی چې ورګه د حضرت حفصه سره لګه ملاقات کوم وقد كانت هاجرت او دی اسماء هجرت کړو ال النجاشی نجاشی ته فی من هاجر پاغه خلکو کې چې چا هجرت کړو اسماء بی بی حضرت حفصه کره رالله چی ګورو عمر صاحب راغی فدخل عمر راننوت عمر على حفصه په حضرت حفصه و اسماء عندها او حضرت اسماء دا غي سره وه حضرت اسماء د حضرت حفصه سره و دی کې عمر هم راغی چې راغی اسمه ولیدله حفصه نه تاسو کوي دا سوق د دا خزان فقال عمر نو عمر وی حين را اسماء کله چې دولی دل د حضرت اسماء حفصه ته وی بچي من هذه دا سوق دا نو قالت حفصه وتوي بابا جی اسماء بنت امیس دا حضرت اسماء دا دا جعفر صاحب خزه دا او دا غدا چې حبشو ته هجرت کړو نو عمر صاحب ما غزول ټکی بیا وی قال عمرو عمر وی خا الحبشیت او هذه داغه حبشیه ده د حضرت اسما نسبت حبشو ته او کزکه دی الته کې وخت تیر کړی او کنه الته اوسېدلې و نو آیا داغه حبشیه ده البحریه هذه داغه د دریاب والا ده نسبت دریاب ته وکړه ځکه دوی سفر څه کې کړو کشته کې کړو کنه د حبشو نه مدینه ته پک دغه کې راغلو دریاب کې دا هغه حبشیه ده دا هغه د دریاب والا ده چې په دریاب کې سفر وکړو نو قالت اسماء اسماء ول جواب ورکړ چې نعم او زه ما غیم چې ما حبشو کې وخت تیر کو بیا په کشته کې می دریاب کې مزل کړی دی نو قال عمر وتوي چې سبقناکم بالهجره من ستاسو نه الحمدلله په هجرت باندې وړاندې یو ستاسو نه تاسو په وم کال د هجرت را للی او منګه وکاله مخکې راغلی یو سبقناکم منګه وړاندې شوی یو ستاسو نه بالهجرت په هجرت فنحنو احق منګه ډیر لایق یو برسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلقاتو د رسول الله زمونږ د رسول الله سره تعلق ډیر دی منکم تاسو نه تاسو خو سره له فغضبت حضرت اسماء په غوسه شو چې ځان ته اوچت وایې مونږ ته لاندې وایې وقالت او دې سوې کله هیڅ کله داسې نه ده ولی حبشو ته هجرت داسه معمولی خبره ده که مدینه ته هجرت کول ګران کارو نو ولی حبشو ته هجرت سو معمولی خو نه دی والله په خدای قسم کنتم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو هوې سره د پیغمبر علی السلام تاسو که هجرت وکړو د رسول الله سره وي تاسو ته د دنیا فائدې مرسې دي د دین فائدې مرسې دي مونږ خو هغه حبشو ته تلی و غلره ځنګل ته ال تسو خا تاسو د رسول الله سره وای او تاسو ته فائدې رسې دي یطعمو جائعکم رسول الله به ډوډۍ خوړله په اوګې ستاسو چې تاسو کې به کم سړی اوګې شو رسول الله به داغه د خوراک انتظام وکړو دا تاسو ته فایده ويعظ جاهلکم او هغه به واس کو نصیحت وکاو تاسو نه پوهه ته نه پوهه به پویاو اوګه به مړاو من سره په حبشو کې سوکو نه سره رسول الله او نه بل سوکو وکنا فی دارن او مونږه په یو وطن کې دا ټکی څنګه وای فی دارن او قالت یادسی وای فی ارزن مونږه په یو ځمکه کې کم ځمکه البعدا شغه لري وا مکه نه چې مدینه سونه لري ده د دینه ګوري حبش بیا اندازې لري دي مونږ خو باغ لري سمکه کیو البغضاء چې هغه سوا ناخوخه و د هر سړي حبش دا ځنګل او نابا د علاقې دا د چا خوښې نه وي نو مونږ په یو ځمکه کې البعودا هغه ځمکه چې هغه د مکې نه بې اندازې لرې وه البغضا او د هغې سره سوه خلکو بغض و ناخوښه وه بل حبشه په حبشه کې نو موږ خو سم معمولی قرباني نه دا کړې وذالک او دا هجرت زمنګا حضرت اسماء وی فی الله دا د الله د پاره او فی رسول الله او د پاره د خوشالولو د رسول الله و ایم الله بیا سوی عمر ته ورېګا د سره به ګورم خان و اے مولا قسم می دی په الله عمر ته وی چې زبا دا ټول خبرې رسول الله ته ویم لا اطعم طعاما زبا اون خرم ډوډۍ ولا اشرب شرابا او زبا نه اوس کما د یو سکلو شی حتی اذکر ما تر دې پورې چې زه ذکر وکم داغه خبره قلت عمر چې تا وې ماته دا ټول خبره به زه ویم چاته به ویم لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته دا به ویم و او ګوره ونحنو كنا نؤسا په حبشو کې خو وخت رول سم معمولی کار نو ونحنو كنا نؤسا او مونږ ته به الته ډیر تکلیفونه را رسیدل ونخاف او موږ به هلته یرولی شو څه داسې معمولي خو نه والته وسأذکر ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم او زر دی چې زه به ذکر کم دا ټوله خبره پیغمبر ته و اسأله او زه به سوال کوم د دې خبرې و والله په خدای قسم عمر ستا شکایت به کوم رسول الله ته خو ګورې په شکایت کې به زیاتې خبرې نه کوم لا اکذبو نه به زه دروغ ویم ولا ازیغو نه به زه کږېږم چې کمې خبرې وکم ولا ازید علیه نه به په دې خبرو باندې زیات کوم چې تا څه ویلي دا ټولې به زه ویم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم کله چې پیغمبر علیه السلام راغی نو قالت حضرت اسماء وی یا نبی الله اے دا الله پیغمبره ان عمر یقینا عمر او داغه مرګری قال کذا وکذا اوی مونږ ته وی دسه دسه خبره مونږ ته وی چې تاسو هجرت رسو دی او مونږ تاسو نه مخ کیو قال رسول الله راته وی تاسو جواب ورکو قال رسول الله وی فما قلت له تاسو وی عمر تا قالت اسماء وی قلت له ما اوی اغتا کذا وکذا دسه دسه خبره نو قال رسول الله وی چې لیس به احق بی نه دی دا عمر ډیر حقدار پما منکم ستاسو نه عمر ماته ستاسو نه نږدې نه دی ولی داغه یو هجرت دی او ستاسو دوه هجرت دی له ولی اصحابه د عمر او داغه د ملګرو هجرت واحده یو هجرت خو یو هجرت دی د مکې نه راغلی دی مدینه ته ولکم او تاسو د پاره انتم چې تاسو یې اهل السفینه ای ملګرو د کشته تاسو د پاره هجرتانی یو هجرت د مکې نه حبشو ته او بل هجرت چې دی نو د حبشو نه مدینې ته خیر دا یو حدیث دی دا به حضرت اسما سے بیانو خا د اخیر ټکی نه دی چې رسول الله وتوی د عمر او داغه د ملګرو یو هجرت او تاسو د پاره دوه هجرته یروره دا حدیث نه دی دا د کشته والا نه دی دا و په دې حدیث ډیر خوشاله دل دا ډلې ډلې وراتلل حضرت اسماء ته او ورته به هغه حدیث خو ته مونږ ته بیان کا فلقد رأيت ابو موسی حضرت اسماء وی ما ما اريد حضرت ابي موسی واصحابه واصحاب السفينه او غملګری د کشته یاتونی هغه براتلل ماته ارسالن ډلې ډلې ارسالن ډلې ډلې او یسالونی او غیبه تپوس کو زمانه ان هاذا الحدیث د دې حدیث چې رسول الله څنګه ویلو دی په دې خوشاله دل چې د کشته والا بارک سوې د دوی دوه هجرت شو یو د مکې نه حبشو ته او بل د حبشو نه مدینې ته په دنیا کې دوی په یو شیم دونه نه خوشحالیدل لکه څنګه چې په دې حدیث به خوشحالیدل ما من الدنیا شیء نو په دنیا کې یو شی هم به افرحو چې هغوی به په هغې ډېر خوشحالیدل ولا اعظمو او نه به یو شی چې هغه به ډېر لوی فی انفسهم د دوی په نفسونو کې مما قال لهم النبي صلی الله علیه وسلم داغه خبرې نه چو یا غوی ته پیغمبر علی السلام پیغمبر اسلام چې د دوی باره کې وی چې تاسو لا دوه هجرته په دې بچی دوی سونه خوشاله دل دون د دنیا په یو شیم نه خوشاله دل قال ابو برده ابو برده وی چې قالت اسماء حضرت اسماء وی مال با موسی ابو موسی اشعری بار بار راته او راته به بیا غ حدیث خو راته بیا وایا هغه حدیث خو راته بیا وایا فلقد رأیت ابو موسی ما لیدل ما لید ابو موسی و انه لیستعیذ ولا یستعید او هغه به طلب کو د دوباره بیانولو هاذا الحديث د دې حدیث مني زمانه چې اسما هغه حدیث خراته لګ بیا وایا بل ورځ براغي اسما هغه حدیث خراته بیا وایا وقال ابو برده ابو برده وی س عجیبه صحابه دي عن ابي موسی دی روایت کوي د خپل پلار ابو موسی نه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام د دې اشعریینو په باره کې سوی دا څه د پاسه پنځوس کسانو انی لا اعرف اصوات رفقه الاشعریین زه پیژنم هغه اوازونه د ملګرو د اشعر قبیله کم اوازونه چې دوی وباسي بل قران په قران حين يدخلون کله چې دوی ننوځي کورونو ته باللیل د شپې رسول الله دا صفت کوي دا اشعری نه دی دا د ابو موسی اشعری دا د قوم خلک دوی چې ماخام کور ته ننوځي او د شپې دوی دا تلاوتونه کوي او د دوی د کورونو نه دا د تلاوت आवाज راځي نو زه پیژنم په دې اوازونو چې دا د پلانی کور دی دا د پلانی کور دی دا د پلانی کور دی یا د خیال نه دی د ورځې مې د دوی کورونه لیدلی نه دي چې دا د چا کور دی دا د چا کور دی خو چې زه د شپې په دې علاقه ځم چې ګورم نو ماته د کور نه اواز راشي د تلاوت زویم وای دا خو دغه کور دی د پلانی چې بل کور لور شم دا غینه تلاوت راځي زم وای دا خو د پلانی کور دی اکابر وای سعادت دا دی چې د کور نه اوازونه د تلاوت وباسي خاص کر د شپې چې د کور نه تلاوت اوازونه وزي زنانه ولنه سړوله بیا ته باندې پوه شوې زه پوی زه پیژنم اوازونه د غملګرو د اشعرینو کم اوازونه بالقران چې هغه په قران کوي حين يدخلون چې کله دوی ننوسي کورونو ته او د اوازونه د تلاوت د سوي بللی د شپې و اعرف منازلهم او زه پیژنم کورونه د دوی من اصواتهم د وجه د هغه اوازونو د دوی بالقرآن په قرآن زه وایم دا د پلانی کور دی ما ته څه پته لګي ځکه پته لګي چې د شپې زه د دې کور نه د هغه اواز اورم دا بل کور دا د چا دی دا د پلانی دی ولې ما ته چا ویلی نی خو زه د شپې د هغې نه د هغه اورم د هغه اواز دی اورم باللیل د شپې و ان كنت لم ارى منازلهم اگر کما نولی دلی د دوی کورونه حين نزلوا بالنهار هغه وخت کې چې دوی نازل شو هغه کې د ورځې ما د ورځې د دوی کورونه نولی دلی چې دا د پلانی ماما دی دا د پلانی ماما دی نه د پلانی ماما دی خو د شپې د غینه تلاوت اورم نو د دې وجنه ز پیژنم په دې اشعرینو کې یو سړی دی چې داغه حکیم نامه ده حکیم روره په بهادرۍ کې بیا اندازې دی ومنهم او د دغه اشعرینو نه یو چې دی حکیمون هغه یو کس دی چې داغه نامه ده حکیم دا سونه بادر دی اذا لقي الخيل کله چې دی ملو شي دغه اسونو د دشمن سره د دشمن اسونه یو سره ملو شي او قال یا دسی وی العدو د دشمن سره ملو شي نو را تختی دینا دمکه ورکی دمکه وی ای شاسوارو لګی سار شه زما ملګری راغلی دی را روان دي خیر سره چې وسره جنگ وکړي نو قال لهم دا حکیم اوی دی دشمن ته یریږي تنه ان اصحابي ورته وی زما ملګری ایثار شه زما برګری بهادران دي او را روان دي یامرونکم هغه تاسو ته امر کوي دشمنانو ان تنظروهم چې تاسو دا وی انتظار وکې زه مزه ما د غره روان دي حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال ابو موسى اشعري وي قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من د کشته والا رالو رسول الله تعالی او رسول الله په تقسیم کې ورنک لاحد هیڅ چاته لم یشهد الفتح چې هغه حاضر نو فتح د خیبر ته غیر نه بغیر زمنګ نه ابو موسی اشعری وی منګ د کشته والا چرالو نو دسه وخت کې رالو چې خیبر فتح شوی رسول الله خیبر کې خو خیبر فتح شوی او جنگ ودرېدلی چې جنگ ودرېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام مجاهدو په شان موږ لم په غنیمت کې سره راکړه خو زمونږ نه بغیر بل چاله ورنکړه وجه دا غي دا ده چې تراشه او جنگ ختم شوی وي نو ستا بیا په غنیمت کې دغه نه کیږي ایسه نه کیږي رسول الله دې کسانو له ولې ورکړه وی دې دې له ورکړه چې دا تمام مجاهد رالل او رسول الله ته وی حضرت دا بی کور دی بی خرچی دی خواران اوس رالل دی به سخوري او سخرچه به کوي حضرت لکه څنګه چې موږ له غنیمت کې سره کې د سدوی لورکا دا د مجاهدو په مشوره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی لورکړه افتتحنا خیبر منګه فتح کو علاقه د خیبر فلم نغنم ذهبا من په غنیمت کې حاصل نکو سره ولا فزت انا ونسپینه ځکه چې رسول الله د دوی کورونو ته ریاض سونه ویخه نه په کورونو باندې ورننه وتل کورونه ولهم د قصر ډک پرې خودل انما غنمنا البقره من په غنیمت کې حاصل کړي غواګانې والابلا اوخان والمتاع نور سامان والحوائط باغونه والحوائط باغونه دام حاصل کړي ثم انصرفنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا موږ واپس رالو سره د رسول الله الى وادي القرى کم ځای ته رالو وادي قرا ته چې تاسو خیر سره د خیبر نه راځئ واپس مدینه ته نو دقلته یو علاقه راځي دره هغې ته وایي وادي قرا دی وادي قرا ته رالو ومعه چې دی وادي قرا ته رالو نو دلته مونږه دمه کوله ومعه عبد له او د رسول الله سره یو غلامو لاندې لیکي دا تورو دا تورې غلامو دا د پیغمبر علی السلام سره یقال له مدعم او دی غلام ته بس ویلې کې د مدعم نامې مدعم و دا رسول الله ته د کم ځای نه میلاو اهداه له فتحفه کې ورکړیو دا غلام له رسول الله ته احدو بنی الزباب یو کس د بنی زباب نه بنی زباب یو قبیله ده د بنی زباب قبیله یو کسو هغه د مدعم رسول الله ته په تحفه کې ورکو چې دی وادي قرات رالو چې دا کې جاوی را کوزوله چې دې کې یو نامعلومه ګولې را لاله او دا دغه په ولګید دا مدعم په ولګید مړ شو از جاءه سهم ناګن راغ دې مدعم ته یو غشي عائر چې هغه نامعلومه عائر هغه ته وایي چې پته نه لګي چې دا چا وکړو حتی تر دې پورې اصحاب ذالک العبد چې ورسېد ذالک العبد دغه غلام ته دا نامعلومه غشې ورسېد دغه غلام ته چې ورسېد نو مړ شو فقال الناس نو خلق وی مبارک تی وی مبارک تی وی ګوره صحابه دی ته وی مونږ چې دین وهل کو هلکه حضرت حسین دی او نن شهید شوی او راشه درز او دروز او درز او دروز هلکه چې شهید شو نو دلته ته ځان له څه لوې ولې دا خو حسین خو د رسول الله د خاندان نه دی د رسول الله خاندان خو د شهیدانو خاندان دی ولې د پیغمبر علی السلام په کورنۍ کې یوازې حسین شهیدو ولې د رسول الله اسلام په کورنۍ کې حضرت حمزه دغه نو شهید نو د رسول الله په کورنۍ کې حضرت جعفر شهید نو یا په غزوه بدر کې د رسول الله د ترزوی عبیده شهید نو نو دا خلک څه کوي چې دی شهید شنو دی مبارکي ور کوي سوی فقال الناس او خلکو هنیئا له مبارک دی وی دتا الشهادت شهادت او یلا پاکه شهادت نصیب کو دا شهادت دی د مبارکی فقال پیغمبر اسلام وی نا نا کیسه د سنه ده فقال اسلام بلا نا نا والذي نفسي بيده شهادت نشته دی زه ګورم چې بلا تقسیم ده یو صادر اغشته او هغه صادر په د باندې بلیږي لمبي وهي والذي نفسي بيده زما د قسمي هغه الله چې زما د نفس په لاس د قدرت هغه کې دی په لامې د قسمي ان شملتا یقینا هغه زړو کې هغه صادر التي هغه اصابها شدا غشتو یوم خیبر پروز د خیبر من المغنم د غنیمت من المغانم د غنیمتونو نه لم تصب هل مقاسم چې نور رسیدل هغه ته تقسیم د تقسیم نه مخکې د یو صادر غشتو هغه صادر په د باندې لمبي وهي لتشتعل علیه هغه لمبی وی په د باندې نارند اور تاسو وای شهادت ته شهادت چرته دی د غنیمت نه د یو ساده راغشتي او په لمبی وی چې دا حدیث وورد دی خلکو چې وای دا خو دسه ده یروره چې چاپ شي غشتي د تقسیم نه مخکې راوړو فجاء رجل نو راوړ یو سړی حين سمع ذلك کله چې د وورید دا من النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام نه نو یو سړی راوړ سو بشراکن یو شراک تسمه شراک دا چپل نه دی د چپل د پاسه چې دا کومه تسمه غوندې نه وي دا پټه ده نو ریوړه پټه ده کیړی او شراکینې یا دوه شراکه دی راوړل چې راوړل نو پیغمبر علی السلام وی یا خدایم په خیر کې نو اوس به پدې سکو ورا ریاض تقسیم شوه دی غنیمت تقسیم شوه دی اوس ته په وادي قرا کې یو هغه دغه راوړي ایو پټه نو دا پټه بوس مونږ سکو دا بچاله ورکو دا خو ټولو مجاهدو ته ورکېدی نه شي ورته وایي غاړه دې نه خلاصېږي همدا پټه به په تا باندې لمبې وایي نو ورته څه وایي فقال نو دې سړي ووی چې هذا شیء حضرت دا یو شی دی كنت اصبته چې ما دا غستو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شراک شراکن او شراکین من نار دا یو تسمه ده یا دو تسمی دی من نارین د اور دام د دا اور تسمی دی چې ستا په بدن باندې بلمبي وهي حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب يقول حضرت عمر زمانہ کې شام فتح شو چې شام فتح شو د عمر دا ډېر لوی سوجو هغه وی دا زمکه نه تقسیمو په مجاهدو باندې حضرت بلال او نور صحابه وی هغه وی نه سه تقسیمې کا حضرت بلال او دوی بوي رسول الله بچي ولاکه فتح کړه فورا بیا غزمه کې راواغشتي په مجاهد باندې به تقسیم کړي نو عمر ته ولې نه تقسیمې خود عمر لوی سوچو عمر وی دا ځکه نه تقسیمو ما چې دا سرکاري ځمکې هم دقه سي برقراري او آینده د پاره بیا خلک چې دی که د هغوی ضرورت ځمکو ته نو دا به سره تقسیم کی اوس که دا زه تقسیم کم خو دا ځمکې هم د دې مجاهدو شوې آینده دپاره به خلک بیا څه کوي هغوی به کورونه څه کوي جوړوي ځمکې به چېرته وي نو عمر صاحب د شام ځمکې تقسیم نه کړې هغه واقع بیانوي یقول حضرت عمر بوي اما خبردار والذي نفسي بيده زما د قسم په هغه الله چې زما دا نفس په لاس ته قدرت هغه کې دی که دا یره نه وي چې آینده خلک به بیا محتاج وي د ځمکو درک به نه لګي که دا خبره نه وي نو ما به نن فورا د شام ځمکې راغشتې وي او تقسیم کړې به مې وي لولا ان اترکه که دا یره نه وي چې زه به پرېږدم آخر الناس دا آینده خلک که دا یره نه وي چې زه به پرېږدم دا آینده خلک بیانا محتاج بیانا محتاج لیس لهم شیء چې د هغوی به څه شی نه وي نه به بیا ځمکې او نه به بل سي که دا خطره نه وي نو ما فتحتو علی قری ما فتحت علی قریه نه به وي فتح شوی په ما یو کلی الا قسمتها مګر ما به تقسیمولې که دا یره نه وي چې کوم علاقه مې فتح کولې فورا به مې تقسیمولې کما قسم النبي صلی الله علیه وسلم خیبر لکه څنګه چې رسول الله فورا تقسیم که خیبر ولکنی اترکها لیکن زه دا ځمکې پرېږدم همدقه سې تقسیمو مې نه چې آینده د پاره خلکو د پاره بیا داسې وي ذخیره ولكن اترکها لیکن زه دا پریدم خزانتا یو خزانه لهم دا غوی د پاره چې رستنی خلک راشي او بیا دا غوی د کورونو زیوی د پټو زیوی یقتسمونها چې انده خلک بیا سره سکی تقسیم کی حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر قال عمر سي وي لولا اخر مسلمين کچره نوي يرا د دې رستنو مسلمانانو چې د دوی به بیا ځمکې نی نو ما فتحت علیهم نبوي فتح شوی په دې مسلمانانو قريه یو کلی الا قسمتها مگر ما باغه تقسیم کړی وي کما قسم النبي صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې تقسیم کړو پیغمبر علی السلام خیبره خیبر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله اسماعيل بن اميه قال اخبرني عنبسة بن سعيد ان ابا هريره رضي الله تعالى ابو هريره دام په وم کال د هجرت باندې ایمان راوړی دی خفه همدغه د خیبر زمانه و چې دی راغی ان ابا هريره رضی الله تعالی عنه ابو هريره اتن نبی صلی الله علیه وسلم دی راغی پیغمبر علیه السلام ته فسأله د سوال د رسول الله نو که چې حضرت د خیبر په غنیمت کې مالم سه شیرا کا ګوره سوال چا کړی د دې باندې ځان پوهوي ابو هريره او بل سړي په اعتراض کړی دی نو قال له بعض بني سعيد ابن العاص اوې رسول الله ته بعضې زامنو د سعید ابن العاص د سعید ابن العاص یو زامنو کې یو زوی ورستو را روان دی دا غنامه ده ابان دا ابان را پاسید رسول الله ته وی ما ورکو دی ابو هريره لس شي لا تعطيه تم ورکو دلا اصلي کې دی دواله د یو بل خلاف را روان دي ابو هريره د رسول الله نه سوال وکړ چې حضرت مال سه شعر کا نو دا ابان ابن سعید نه دی دی پی راپاسید چې حضرت مو ورکوه دینه معلومیږي رست روایت نه دسی ابان د رسول الله نه سوال کړی دی چې حضرت مال د خیبر دغه کې سراکا نو ابو هريره په اعتراض کړی دی چې دلا مو ورکوه ولی مورکوا ابو هريره یو دلیل نسی او ابان ابن سعید بل دلیل نسی ابو هريره باندې سوال دی الکه ولی نه ورکو وی د یو غټ مسلمان شهید کړی دی په غزوه احد نه دی په غزوه احد کې دا ابان مسلمان نو د کافرو سره یو لو شان ولا صحابي حضرت نعمان ابن قوقل ورته وی نعمان بن قوقل هغه چې دینو دې سړي شهید کړو نو ابو هريره ورته وی حضرت دله مور کوا دا د یو لوی صحابي دغه د قاتل دی فقال ابو هريره ابو هريره دلیل وی هاذا قاتل ابن قوقل دا ابان دا قاتل له د ابن قوقل دته دغه وی خان نعمان ابن قوقل انصاری د د د پلار نوم دی نو خپل نامه ده نعمان د پلار نامه ده ثعلبه خو د ثعلبه ته خلق قوقل وی حضرت په غزوه احد کې د شدی نعمان ابن قوقل دا وی وکانه بدریه دا بدری مو هغه بدری صحابي د شهید کړي دی نو څنګه د لور کې یا د خیان نه دی دی په دا دلیل نسی چې دی قاتل دی هغه پې راپاسیږي وایي ابو هریره له مه ورکوه ولې دا د تورې والا نه دی خلک خو غنیمت هغه چا له ورکوي چې چا کې دغی توری فقال دی ابان ووی وا عجبا و تعجب راشه دا دی وخت دی نن ابو هريره راضي او په مونږ باندې اعتراضونه کوي واجبا واعجبا وتعجبا لوبرن وبرتا اسی دا وبر معنی به استاد کوله نولې خو نولې نه دی دا پیشو نه ده د پیشو نه لږ غوندې وړوکی ځناور دی او په دې عربو غرونو کې وي او لکه نه وي دقه نه لکه د وزې په شان وړه لکه وي اوس نولي ګورې لکه اوږده ده هسې خلک یې معنی نولې کوي خو ما وی نولې نه دی دا یو ځناور دی د پیشو نه لږ وړوکی وي زان دا ابو هريره صاحب قوم نه دی دوس په دوس قبيله کې الته یو غر دی هغه غر ته وی قدوم زا قدوم زان وی دا نولې اے دا دا پیشو دا غرن را کو شوی دا او اوس په ما باندې تیرازونه کوي چې دله مو ورکوه او د پلانې وجلې دی د پلانې وجلې دی یاد خیال لري وبر ماوی دا یو زناور دی په عربو غرونو کې وی او داسې دی دغه کې تصویرونه ورکړي داسې غونډ غوندې وی غونډ د پیشونه وړو کې او وړې په هغه باندې نو تعجب دی دی وبرلا دی نولیلا تدلا چغرا کو شوی دی من قدوم زعن انه سمع ابا هريره يخبرو وی دا اوریدلی د ابو هريره نه يخبرو چې هغه به خبر ورکاو سعید ابن العاص د سعید ابن عاص نه قال دی وی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام اولیګو ابانن ابان دغه ابان ابن سعید ابن العاص نه دی رسول الله دا اولیګو علی سریه په یو دستا من المدینه د مدینې نه قبل نجد په طرف د نجد رسول الله د اسلامی فوج یو دسته تیار کړ یو جماعت او د دغه جماعت مشر ابان کو وتوی لاړ شه د نجد طرف ته د ریاض طرف ته اول د کافران دي سرونو چتای روچتای هغه سم کا خیر دی لاړ چې غزوه خیبر وشوه چې ګوري دغه دغه دغه دستر لاله قال ابو هريره ابو هريره وی فقدم ابان راغ ابان واصحابه داغه ملګری علی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته به خیبر په خیبر کې بعدما افتتحها پس داغه نه چې رسول الله دا خیبر فتح کړی وو و ان خدا سے بد حالت وو دا دستانه وتلی چې دا ابان مشرو واپس را لنو د خوارانو حالات ډیر ګډ وړو و ان حزم خیلهم او یقینا هغه پړی د اسونو د دوی للیفن هغه د پانو د کجورو نه وو دا د غنی وی د اسونو چې کم پړی وی دا سونه چې دا زین چې په خلک تړي نو یو د د ملانه تو کی دا خسته پټی وی یو شات ابوزی دی لکه کې ورکړي ام خسته پټی یوې مخې ته د سټ کې ولا چولی لیکن د دې خوارانو داسې حالت و چې د کجورو د پاڼو نه پړي غستلي او دا پړي د دې د اسونو دغه و پړي و ها و ان ان حزم خیلهم هغه پړي د اسونو د دوی للیفن هغه د کجورو د پاڼو نه و خیر چې دارال نو قال ابو هريره ابو هريره وی دلته ابان ابن سعید اولګی د رسول الله ته وی حضرت منګ لمرا په دې دغه کې منګ لمرا نو قال ابو هريره ابو هريره وی قلت مو یا رسول الله اے د الله پیغمبر لا تقسم تحدر چې هغه راکو شوی دی من رأس ځان د هغه سر د ځان غره نه هغه د غره نه راکو شوی او ستم اوس دا خبرې کوي وقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ابان ته وی کینه